فاهلکناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین مقصد د سورته انعام رد د شرک مکمل د شرک دوه قسمونه دي یو شرک اعتقادي او یو شرک فعلی د شرک اعتقادي څلور قسمونه او د شرک فعلی څلور مسلې د دې ټولو رد کوي په دې صورت کې مکمل وضاحت کوي په دې څلور وړو باندې په دې اتو واړو باندې د شرک اعتقادي ضرور قسمونه شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت نو په دې صورت کې د دې بیان کوي او د دې وضاحت کوي او د شرک فعلی څلور مسلې تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد داغه وضاحت کوي او تفصیل کوي دلته صورت په دوه برخو کې تقسیم دی اوله برخه یو سل ولس آیاتونه ده نو پاغي کې اوله اول قسم د شرک شرک اعتقادي او دا غي د څلورو قسمونو بیان کوي او وضاحت کوي او دویمه برخه آیت نمبر 113 نورسته ده او پاغي کې د شرک فعلی بیان کوي او دا غي کوم دا غي چې کوم څلور مسلې وسره تړل شوې دي دا غي وضاحت کوي پرونی سبق کې مونږ د دې صورت په باره کې پنځه خبرې بیان کړي چې هغه موږ د هر صورت په شروع کې کوو نو د دې صورت باره کې موږ پنځو خبرو باندې موږ وضاحت وکړو بیا موږ د شرک تفصیل شروع کو چې شرک ویل کېږي دیتا چې د الله سره په مثل د الله یا په صفت د الله کې بل څوک برابر وګڼل شي یا بل څوک د هغې لایق وګڼل شي ومنل شي عقیده کې دا راوستل شي دې ته ویل کېږي شرک دا بیا دوه قسمه دی شرک اعتقادي یعنی هغه شرک چې د انسان عقیده کې شرک راشي انسان یو عقیده د شرک ځان ته جوړ کی او شرک فعلی چې انسان عمل د یو شرک کی یو فعل د سی فعل کی چې هغه فعل د شرک وي دې ته ویل کېږي شرک فعلی نو د شرک اعتقادي څلور قسمونه شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت کله یو سړی دا کی دراغله چې د الله غونتی پوهه د هر څه نه د الله غونتی علم په ما کان ما یکون باندې هغه د بل چا سره مشتا بلکې ولی هغه ټیم کې ولی کیږي چې دا دغه علم کامل شي د الله غونته او هغه د هر څه خبر شي نو د د دا خیال راغو دا کی دراغله چې د الله سره په علم کې بل څوک برابر دی شریک دی ور سره د الله په مثل دی نو د شرک فل علم وکړو په صفت د علم کې د الله سره بل څوک برابر کو شریک کو ور سره او دویم دی شرک فی تصرف تصرف لکېږي اختیارات ته واک ته قدرت ته د یو سړي دا کې دراشي چې لکه څنګه چې د الله اختیارات دي لکه څنګه چې د الله قدرتونه دي دغه سه د اختیاراتو خاوند او د قدرتونو خاوند الله نه بغیر بل څوک هم دی شته دی ولی دی یا پیغمبر دی یا جن جن دی یا ملائکو کې دی یا بل کوم مخلوقیات کې نو د الله سره شرک فت تصرف وکړو په اختیاراتو د الله کې بل برابر کو د الله سره یعنی ګویا کې د الله او د هغه مخلوق په منځ کې فرق ختم کو هغه مخلوق د الله غونتی په تصرفاتو کې یو یو شانو منلو او دریم د شرک په دعا الله سره په بلنه کې بل څوک برابرول غیبانه بغیر د اسبابو مخلوقات کتره بلې نو هغه ته به د اسبابو د لاندې आवाज کې ټلیفون د لارې یا د خط د لارې یا مخامخ تاسو سره نږدې غاګ بو تو کې چغه بو تو کې وخت به غاګ لاړ شي ستا غاګ بو ووري د اسباب دي کنه نو هغه به تر مدد کې نو کله کله انسان راشي تیر مدد کې چې راشه زما دا مشکل حل کا زما دا مسله حل کا ور مدد خو کی لیکن کله کله مخلوق وسه وشي او کله کله ونشي دغه مشکل حل کولو او بعضی داسې کارونه چې هغه باندې خو بالکل وسه نه کیږي لکه شفا ور کول بچي ور کول په دې کې خو بالکل د انسان وسه نه کیږي کته ژوندې را مدد هم کې اسباب دلاندې نشي ور کولای چاته یعنی الله خو کوم سبب استعمال نکو کنه حکم وکړو صرف اراده وکړه حکم وکړو چې دا کار د پلاني وشي هغه کار وشي بیا و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون دې دې ته ویل کېږي بغیر د اسبابو امداد کول نو ته بغیر د اسبابو یو څوک راوبلې چې زما امداد وکا زما مشکل حل کا زما تکلیف لري کا دا ته الله سره په بلنه کې بل څوک شریک کو د الله سره ان ګویا کې غته الله د الله غونته بغیر د اسبابو طاقتور ومنلو بغیر د اسبابو دی لایق د دی ومنلو چې دی زما आवाज اوري او ما ته مدد کې دی شي او څلورم شرک فل عبادت ده عبادت درې جزء دي تمه د خدای توب مینه د خدای توب یره د خدای توب یعنی ګویا کې کته ستا د چانه تمه د خدای توب راغله د خدای غو نه تمه نه وکړه نو ګویا کې دا تا د عبادت وکړو او هغه د خپل الٰه وګڼلو یا کنا عبدو یا کنستاین کې بیا موږ په دې باندې ډیر وضاحت کول تا او کمینه د خدای توپ دی ور سره وکړه نو دا ګویا کې تا د هغه عبادت کو او تا هغه الٰه منلو او یره د خدای توپ یره د خدای توپ د تنه کو وکړه نو ګویا کې هغه تا الٰه منلو او دغه عبادت دی وکړو خو یره د خدای توپ ور سره موږ ویو ښه الوهیت مو دویل کیږي او دا درې وړه چې کله یو ځای کینو دا کامل عبادت شي مکمل عبادت شي نو گویا کې الله معبودم دی یعنی د کامل عبادت لایق هم دی چې دا درې وړه الله ته وشي تمه د خدای توب بینه د خدای توب یره د خدای توب او الله الہ هم دی ان د دې درې واړو اجزاوم لایق ته ځان ځان لا د تمه د خدای توب لایق هم الله دی بل څوک سره لایق نشته دانه چې د کامل عبادت لایق الله دی او په جزئیاتو کې بل څوک لایق شي دا غ سره خیر دی نه په جزئیاتو کې تم د خدای توپ کې بل څوک لایق نه غني دا الله غونته په یاره د خدای توپ کې هم بل څوک لایق نه ګرځي دا الله غونته او په مینه د خدای توپ کې هم بل څوک لایق نه ګرځي دا الله غونته په دې معنی موږ پرون د دې صورت آیتونه راوړول چې په دې صورت کې په دې اوله برخه کې په کوم کوم آیتونو کې په دې څلور واړو اشراق باندې د شرک اعتقادي رد کړي او هغه دې پورې موږ سبق ویلو درس موږ کړو دا غینه لګه خلاصه زموږ پاتې ده او هغه دا ده چې په دې صورت کې لکه څنګه چې د اشراق رد کوي د شرک اعتقادي او د شرک اعتقادي چې کوم اقسام دي دا غیر رد کوي تاسو پرون واوریدل نو هم دا غرنګي د شرک فعلی مراد کوي خو شرک فعلی رد آیتونه موږ ځکه نه راوړو ځکه هغه سوره مائده کې تاسو هغه تقریبا واوریدل نه اوس هغه آیتون له ضرورت نشته لري نو هم دا رنګ الله په دې صورت کې داور توحید بیانوي لزا یا داور توحید الله بیانوي په دې صورت کې ګوره یو خواته الله داوا کوي د توحید د یووالي د تشي یووالي داوا کوي چې عالم زېما په هر څه باندې متصرف زیمه لایق د بلنې غایبانه به د اسبابو زیمه بل څوک نه دی او د عبادت د کامل عبادت او د عبادت کوم اجزا دي د ټولو لایق زیمه که اجزا دیم لایق زیمه او که دا درې واړه یو ځای کی یو ځای شیم لایق زیمه او دغه داوام کوي الله په دې صورت کې او لس زینو کې الله دغه داوا کوي اولی کې ځان سره دا ټولي دا ټول آیتونه یو یو اول ځل باندې داوا کوي د توحید په اول آیت کې الحمدلله دا او داوا د توحید دغه الله داوا کوي چې د خدای توپ ټول صفاتونه د خدای توپ تمام صفاتونه لله خاص الله لدی بل چاله نشتا مشرک ته چې د خدای توپ صفاتونه بیانې بل او بل پیغمبر لو اولیاء لو بل نو دا خدای الله صفاتونه دي دا خو الله ځان ته د دې اثبات کړي چې دې لایق صرف او صرف زه یم الحمدلله دا اول ځل مې داور توحید په دویم ځل مې داور توحید بیانې په آیت نمبر 13 کې و ايمسسک الله بذر او کچره ورسې تا ته الله دا اوس ګره دا نفي د تصرف کې موږ دایت راړولې او دا ور توحید هم ده و ايمسسک الله بذر او که چې ورسې تا ته الله معمولی غو تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتره لری کون کې دا تکلیف یعنی نشتره مشکل کوشا دا تکلیف نه الا هو مگر الله دې په درګونو باندې لوی لوی لیکلي دي اولیاء مبارک چې پلانې ولی مشکل کوشا پلانې مشکل کوشا الله وینا مشکل کوشا زېما الا هو مگر دا الله دې ويمسسک بخيرنا او کچره ورسې تا ته الله یو خیر یو فائدہ فهو علی کل شیء قدیر دا الله په لوڅ باندې قدرت والا دی هغه فائدہ تانه څوک اغسته هغه کوي ان هغه فائدہ تانه څوک ساروي نشي په دریم ځل باندې داور توحید کوي په آیت نمبر 19 کې چې آیت نمبر 19 کې قل انما هو اله اخري جزء ګره د آیت قل ورته وایا انما هو اله واحد چې بشک د الله الہ دی یعنی د تمه د خدای توب لایق دی د مینې د خدای توب لایق دی د یری د خدای توب لایق دی واحد یو نه د تمه د خدای توب بل لایق شته او نه د یری د خدای توب لایق بل شته او نه د مینې د خدای توب لایق بل شته واحد یو لایق دی د او غ الله دی واننی بری ام ما تشرکون او که تاسو بل لایق غنئ د تمه د خدای توب د مینې د خدای توب د یری د خدای توب دا تاسو شرک کوئ او ما ته حکم شوی دی چې و انني بری ام ما تشركون او یقینا ز بیزار یم یا الله دا خبر کوي چې یقینا ز بیزار یم مما دا غنه تشركون چې تاسو د الله سره شریکوي تاسو د الله سره لایق غنئ د الله غونته د دریم ځلمانه دا ور توحید و په څلورم ځلمانه داوا کوي داوا بیانې د توحید په آیت نمبر 15 کې آیت نمبر 15 وګورئ والحمد لله رب العالمین او صفاتونه د خدای توب تعریفونه د خدای توب لله خاص الله الذي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی د ټول مخلوقات پالون کې هغه دی نو ځکه هغه د خدای توپ صفاتونه ځکه هغه لدی پنځم ځل باندې داور توحید بیانې وګوره آیت نمبر 3 کې آیت نمبر سل سبحانه پاک دی الله پاک دی الله د صف د شریکانو نه پاک دی الله د دینه چې مخلوق دغه پشانو منل شي یا الله د مخلوق پشانو منل شي پاک دی الله د دینه وتعالى عما يصفون او ډیر لوی دی الله اما د هغه نه یصفون چې دا خلک کوي خلک بیانې هغه ته ته د الله صفات مخلوق له بیانې الله یو پاکم دا غینه او ته د مخلوق صفات الله له بیانې الله یو پاکم دا غینه شپږم ځل مې داور توحید په آیت نمبر 102 کې لاندې آیت وګورئ لا اله الا هو نشتره حاجت روا نشته لري د تمه د خدای توپ د مینې د خدای توپ د یره د خدای توپ لایق الا هو مگر دا الله دی بل څوک نشته لري خالق کل شیء پیدا کون کې د هر یو شی دی فعبدوه نو بندگی وکړه د الله او هو علی کل شیء وکیل او دا الله پر یو شی باندې ذمہ وار دی ومزل باندې وګورئ آیت نمبر یو سلو شپږ یو سلو شپږ اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو نشته ده ګوره بار بار دا داوا کوي خدای توحید چې نشته ده بل اله د تمه د خدای توپ د مين د خدای توپ د ری د خدای توپ لایق الا هو مگر دا الله ده او که څوک لایق غني بل هغه مشرک ده واعرض عن المشرکین او مخ واړه د مشرکانو نه مشرک سره مرګتیا نه کې مخ وتنې اړې آیت نمبر 151 وګورئ چې حرام کړی رب تاسو علیکم په تاسو باندې راشي چې د الله حرام در منول ولم چې الله څه حرام کړی ټول نه اول چې الله حرام کړي هغه دا چې الله تشرکو به شیئا چې نه به شریکوي د الله سره هیڅوکم نه به برابروي د الله سره هیڅوکم دا اول الله حرام کړي شرک دا نور حرام خو ورسته دي اول حرام خدا دی چې الله ما شرک حرام کړي بل زلو ګورئ نه هم زلبانه آیت نمبر 122 پته قل ورته وایا ان صلاتي ونسکي یقینا بدني عبادت زما ونسک مز نه مراد بدني عبادت زما ونسکي او مالی عبادت زما ومحیایا او ژوند زما ومماتي او مرګ زما لله رب العالمین دا دا ور توحید ده خاص الله لدی رب العالمین چې پالون کړ ټول مخلوقات ده او په لسم ځل باندې آیت نمبر 1 سره درش په تور پسې صورت آیت لا شریک له نشتره شریک دا غسر ایڅوکم نشته ده برابر دا غسر ایڅوکم نشته ده یو شان دا غسر ایڅوکم وبذالک او دا دور توحید شو وبذالک امرت او په دې معنی ما ته حکم شوه ده پیغمبر اسلام وی الله وتوی چې خلکو ته وایا چې په دې ما ته حکم شوه ده چې بل څوک الله سره شریک نه کما لا شریک له وانا اول المسلمین او زه به اول یم د غاړه کې خون کو نه زه به اول توحید منم که نور ته کې منی او کنه منی خو زه به اول منم نو ګویا کې د سر نه د ټول داو ګوره ښه الحمدلله د خدای توپ صفاتونه خاص الله لدی بل چاله نشته ده نه پیر لا نه پیغمبر لا نه ولی لا ولی ځکه چې و ایم سس کله به ذرنا کچره ورسی تا تعالی معمولی غو تکلیف نو فلا کاشف له الا هو نو نشته لري کون کې دا غ تکلیف الا هو مگر دا الله دی ځکه هغه د خدای توپ صفاتونو لایق دی نو دریم ځل مې دا ور توحید قل انما هو اله واحد هر کله چې تکلیفونو د تکلیفونو ذمہوار الله دی تکلیفونو لري کون کې الله دی نو کل بیا وای پیغمبره بیا دا خبره وکړه چې انما هو اله واحد چې بشک د الله هغه حاجت روا یو دی هغه هغه د تمه د خدای توپ د مینې د خدای توپ او ډیره د خدای توب لایق دی یو نو تلورم در باندې بیا وایا چې الحمدلله چې هر کله الله یو لایق دی نو بیا دا دا خبره وکا چې الحمدلله رب العالمین او او او والحمدلله رب العالمین او د خدای توب صفاتونه خاص الله لدی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی نو چې هر کله د مخلوقاتو پالون کې او د خدای توپ د صفاتونو لایق الله دی نو بیا دا وو کنه سبحانه پاک وګڼه سبحانه پاک ته الله د دینه چې داغه غونته تم د خدای توپ د بل نو شي د دینه چې د خدای توپ د بل نو شي او مینه د خدای توپ د بل نو شي د دینه پاک وګڼه اوس کنه سبحانه پاک دی الله وتعالى عما يصفون او ډیر لوی د الله د هغه نه چې د خلک وته بیانې نو شپږم ځل باندې بیا دا وکا چې لا اله الا هو نشتره د تمه او د مینې او د هر د خدای توب لایک مگر د الله دی نو وم ځل باندې بیا دا خبره وکا وم ځل باندې بیا دا خبره وکا پایت نمبر یو سلو یو پنځوس کې چې الله تشرکو به شیئا الله تشرکو به شیئا چې صدر بنه ګرځوم د الله سره هیڅ وکم برابر بنه ګرځوم د الله سره هیڅ وکم واتم ظلمان دي نو چې هر کله شریک الله سره څوک نشتا برابر د الله سره څوک نشتا نو کل وایا ان صلاتی چې یقینا منځما و بدنی عبادت زما و نسکی او مالی عبادت زما و محیایا او ژوند زما و مماتی او مرګ زما لله رب العالمین خاص الله لره چې پالون کړي ټول مخلوقات دي بیا اخر کې دا داوا وکا چې لا شریک له نشتره شریک د الله سره نشتره برابر د الله سره او بذالک امرت او په دې باندې ما ته حکم شوی دی وانا اول المسلمین او زه اول ما د غاړه کې خون کو نه دی د مسلې ته زه به دا مسله منم که نور ته کې منیو کنه منی او زه به اول منم دا وز دا لز زینو کې لس آیاتونو کې په دې صورت کې داور توحید الله بیان کړی دی دا. د دې داوګیر شوی دی الله چې الہ زېما دا داوا کړی دی الله چې الہ صرف او صرف زېما ما سره بل څوک شریک نشته لکه څنګه چې الله لس زینو کې لسو آیاتونو کې داور توحید کړي په دې صورت کې نو همدغه رنګي همدغه رنګي الله په دې صورت کې دلایل عقلیه بیانې پر داوا باندې په کثرت سره مخکې ګوره دا خبره خو تاسو پوهیږئ په دې باندې عامه خبره ده ټول خلک په دې پوهیږي چې څوک داوګیر شي کنه په چا باندې داوا وکي نو هغه په خپل داوا باندې دلیل خامخا وړاندې کوي چې زما د پلاني سره حق ده دا داوا کوم زه دا زما دلیل دی یا خط دی را سره یا گواهان دی را سره یا بل کوم دلیل دی ما سره هغه خپل داوا چې کوم دغه ثابتې نو اوس الله خو داوا کړي په دې صورت کې لس پیرا چې زه الهه مو بل ما سره څوک شریک نشته په اولوهیت کې په خدای توپ کې نو په دې باندې اوس کثرت سره په دې صورت کې دلایل بیانې تقریبا 25 دلایل په دې صورت کې الله بیانې د سر نواله تر اخره پر ټوټل 25 دلایل دي دا دلایل په تشي معنی دي دا دا دلایل په دې مسله دي چې زه الہ زکه یم زکه دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی اوس خیر 25 وړه موږ نشو راړولې چې یو یو معنی شروع کو ټیم نشته کنه هغه ور سره ور سره به درک کې زویم چې دا اول دلیل عقلی دی تاسو به لیکئ په کاپیانو کې چې اول دلیل عقلی په آیت نمبر اول کې دی دویم په آیت نمبر فلانی کې دریم په آیت نمبر فلانی کې څلورم په آیت نمبر فلانی کې نو دغه په ترتیب سره به دا ټول ټول خبرې به لیکئ ان شاء الله نو لکه څنګه چې الله داوا وکړه پاغه دلایل بیانې 25 نو دغه رنګ اوس منکرین اعتراضات هم کوي دا خو نه چې منکرین به تا ته راځي او غاړه کې بهار دراشي چې واه واه څونه خولي مسله دی وکړه او موږ د سره منو نه مخالفت به کیږي اعتراضات به درمانی کوي نو په دې صورت کې د هغه اعتراضاتو بیان هم الله کړي تقریبا درویش اعتراضات د منکرینو په قالا یا په قالو سره بیان شوی قالا وی وی یا قالو وای دوی په قالا یا قالو سره د دوی غ اعتراضاتو ته اشاره کوي چې دوی دا اعتراض کوي دا اعتراض کوي دا اعتراض کوي نو په کل په کل او په کل سره الله د هر اعتراض درش په ته جوابونه کوي درش په ته جوابونه کوي الله د اعتراضاتو په دنیا کې ټول نه اسانه کار هغه اعتراض دی چې هغه وکي چې بل څه خبره چې مشرک سره دلیل نه منکر سره دلیل نه نو بس لنډه خبره اعتراض وکړه نو دا اعتراضاتو جوابونه الله کوي درش پته د نبی عليه السلام ژوند چې هغه درش پته کالو یعنی گویا کې په پیغمبر اسلام باندې ټول عمر اعتراضات شوي دي ټول عمر نو اعتراضاتو نه بیریږي نه چیرې بعض خلک هغه قران ځکه نه بیانوي پویږي په قران باندې لیکن بیانوي ځکه نه چې بیا خلک اعتراض کوي خلک بیا تنقید کوي خلک بیا وی چې دا شر به جوړیږي فساد به جوړیږي دا دا د فساد مسله ده دا د شر مسله ده توحید ته توحید د شرک رد ته دوی شر وي چې کله شرک رد کوي دینه بیا شر جوړیږي او کله بدعات رد کوي دینه شر جوړیږي دا زموږ خلکو ذهن دا جوړ شوی دی مسلمانانو او ځان ته وی مسلمان موږ ځان ته ویو مؤمنان موږ ځان ته ویو چې هغه داوا چې پیغمبر اسلام شر جوړ کړو د مکی مشرکانو سره په تر دې پورې چې مکه فتح کړه نو هغه شر د مکی مشرکانو څخه ختم شو څو کاله تقریبا 15 14 کاله د پیغمبر اسلام نه پوهیدو چې دا شر ما جوړ کړي بلکې د مکی مشرکان به کوم زیات تلو هغه به دا خبره کوله د پیغمبر اسلام باره کې چې یو شری پیدا شوی زموږ په علاقې کې شری دی هغه د حبشي بادشاہ ته چې ورغلو نه حبشي نه نجاشي بادشاہ ته اسمحه اسمحه اغله چې کله د منکرینو وفد ورغلو چې دلته ستا په ملک کې بعضی کسان راغلي دي او هغه چې د یو کس ته مشره ازمون په علاقې کې دي عمل ته په مکه کې حجاز کې دا دغه منون کې دي دغه پیروکار دي نو دغه حالت خدا دی چې ورور ورور سره جنگو او پلار دوی سو جنگو زوی د پلار دا د د منکرینو خبرې دي ښا پر روایتونو کې بیان شوی دي اسمحت ویل او قوم ټول په خپل منځ کې سو جنگو او یو لوی شر جوړ کړي دي فساد جوړ کړي دي نو دا غي یو وفد یو ډله راغلي دلته ستاد ملک لا او غواړي چې ستاسو د ملک مشر فساد جوړ کړي مسمه وي ښا نو دا غینه کسولې کو چې څوک یو قسم کو پیدا کو دا غینه مال را حاضر کړي نو د خدای کارو جعفر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه مشر ورور هغه په مخ ویرغو هغه څوک چې لګل وغله هغه ته یو کسر کار کو مزدوري کوله هغه چې راوستو نو هغه چې کله سوري مریم ته ولوستو نو بادشاہ اسمه بادشاہ وی چې یو ماولی غونته غیر او چت کو خلک غونته او هغه ونیو د منکرینو دی وفته چې دومره دروغ نه دی ویلي دومره چې کله سورې مریم واوریدو دومره دروغ نه دی ویلي دا ته چې دی کس ویلې وسه او دی وی چې دا موږ ته خدای را لګري دي وای دا دومره دروغ نه دی ویلي اسمه وته وی دا زمونږ مولیانو دروغ جوړ کړیو چې عیسی علی السلام الہ ده او مور الہ ده او عیسی علی السلام د خدای غونې صف غلري صفات لري دا زمونږ مولیانو دا کې دی جوړ کړی دي او هغه ته وی که وفد قافله یعنی وفد چې کله راځي قاصد کله قاصد وجل جایز وي په خوانه دا قانون چې قاصدان وجل نشته لري د ملکونو په منځ کې دا کار نه وو ډیر چې شریو ظالم بادشاه وغه به دا کار کول کې ایران بادشاه وغه د پیغمبر اسلام غ قاصد وجل وو په بهر حال که قاصد وجل جایز وي نو ما به ټول دلته ختم کړی وي تاسو خو دینه خدای چې بدا توفی موفیم جګوي او دې نو رکیږي زی او مشر څوک امر ابن العاص رضی الله عنه هغه ټیم کې مسلمان شوی نو او دا دونه خيار سړی و عمر ابن العاص رضی الله عنه د د باره کې راځي مثال بیانې وې کده ته یو سړی وی کنه چې ته په یو ټایم کې په وو دروازو باندې وځه دا سی مثال بیانې د ممکن نه دی ناممکنه کار دی خدا دغه د اوخيارتي د اوخيارتیا د اوخيارتیا یو مثال بیانې علما وې دونه اوخيارو چې هغه ته کچا ویلې چې و دروازې دي کنه د یو کوټه او د پای کې بندي او ته ویل شي چې ته دی وو او دروازونه په یو ځل باندې وځه وی دا دومره خيارو چې په یو ځل باندې وته وي د ټولو دروازونه نو دا خو ممکن نه ده خدای قسم دغه د خيارته یو مثال غوندي بیانوي چې دونه خيار انسانو لیکن د قران مخه ته چې کله قران بیان شو د قران مخه ته دغه او خيارتیا مې خيارتیا غیڅ فائدہ ور نکړه اسمها بادشاہ دوکنه کو او بیرته وشړلو نو منکرین به اعتراضات کوي خامخه بعض خلک چې دی هغه دغه اعتراضات نه ویریږي چې امام باندې به اعتراض کیږي بیا به شر جوړیږي فساد به جوړیږي نو توحید بیان پری دی قران بیان پری دی او دا خو حدیث هم ده چې د زمانه براشي چې یو سړی به وي چې مالی اقرا القرآن څه دي مال چې د قرآن لولم په خلکو باندې لا يتبعون عليه لا يتبعوني عليه زما تابعداري نه کوي یزه چې دا قرآن به رومه خلک مینه مني خلک نه کینی څوک یو خبره کوي ما بارکه څوک بل خبره کوي و پیغمبر اسلام فرمایي تر دې چې دا سړی په بل څه کې شروع شي قران به پریدي او نور نور شیونو کې به شروع شي نو پیغمبر اسلام فرمایي ځان وساتئ د دغه شخص نه چې قران پریدي او نور شیونو کې لګیا شي او د د هغه بل شی چې کوم دی شروع کی دا هغه شینم ځان وساتئ پوه شئ نو قران ځکه نه بیانې چې اعتراضات بکیږي اعتراضات خو بکیږي پیغمبرانو باندې شوی دي ابراهيم عليه السلام باندې شوی دی صورت کې به ان شاء الله راشي نبی عليه السلام غونته پیغمبر چې هغه ټولو انبیاو د پاسه دی افضل دی د ټولو انبیاو نه پاغه باندې اعتراضات شوی دي نو موږ او تاسو څه شي چې موږ به اعتراضات اعتراض نه بډاریږو نه قران ته بیانوا د الله کلام ته بیانوا خلک د اعتراضات دی کوي قران په خپل د اعتراضات او جوابونه کوي په خپل استا صفای وکي ان شاء الله نو د داوی نه پس دلایل او د دلایلو نه پس اعتراضات دغه جوابونه کوي قران او اخیری پیرا اخیری خبره چې په دې صورت کې ورسره ورسره شپږ عقبات بیانې شپږ عقبات سته عقبات سته د سته خپل شپږو ته ویل کیږي عقبات سته یعنی شپږ عقبه عقبه ویل کیږي د تکلیفونو مرحله ته عقبه اصل کې د پوندې ته ویل کیږي نو دا نو کله چې وسړی په غونډې باندې خيږي نو په هغه باندې زوري کنه په دې پوند باندې ټول زور راځي دې پوندې په زور باندې د خيږي په هغه غونډې نو په عربی کې ځکه مشکل لا تکلیف لم عقبه ویل کیږي ولی چې تبو چې ده پاره کې به زور کې او خيږي به بره هغه مشکل به ان هغه هغه نه بډارېږي نه پروسته به راځي نه بلکې مخکې به کوشش کوي چې ځان ورسه نو شپږ هغه غونډې د تکلیفونو مرحله د تکلیفونو چې په مبلغ باندې راځي څوک دا مسله بیانې کوم مسله چې په دې صورت کې کوم مسله بیان شوې ده نو په هغه باندې به دغه شپږ مرحله د تکالیف راځي هغه هم به ان شاء الله ور سره ور سره مونږ چې کله راتلو سبق کې به ور سره ور سره وي چې دا اوله عقبه ده دا دویمه عقبه ده دا دریمه عقبه ده دا د ټول صورت خلاصه وخه د پرونی سبق او د نن اوس پورې چې موږ څه وې دا د ټول صورت خلاصه وه بس په دې په دې ټول صورت کې دا خبرې دي چې په دې صورت کې رد کړي د شرک مکمل اوله برخه کې ولې یسر ولا سایتونو کې د شرک اعتقادي رد کړي او دا غینه بعد برخه چې کومه ده پاره کې د شرک فعلی رد کړي دونه د خو اسانه ده کنه دونه خو ځین کې کینی نو چې کله دا رد کی نو په دې صورت کې الله لس پیرا داور توحید بیانوي نو ذهن باندې لګ بوج واچوي تکلیف تیر کوي لګ او دا یاد کې چې کوم کوم آیتونو کې کوم کوم داوا بیان شوی ده واړه واړه جملې دي هغه یاد کړئ نو چې لس پر داوا بیان شي دا ګور د د صورت کته څوک پښتنو کې چې په صورت انام کې چې شری زه دا دونه غټ صورت ده دا ما د لګ مختصر وایا نو کته سو لکه نه سره دلته کنه او خواریم ځان سره وکړه لیکل مو کړه ادب سره د درس د درس کوم ادب بیانو د قران په شروع کې چار سړی خپل لیکل کوي دا نه چې ناس ته څوک کیسې کوي څوک مرکې کوي څوک چونه غړپوي او څوک چې ده ناس ته هند فرین کې کچولې او تکیه وته والی ده او څوک چې ده ودره پکې څوک چې ده به یو کیسه کې لګیا دی او څوک بل کیسه کې لګیا دی نو دا قران نشي زده کولای قران نه بده مزل ډیر لګي د قران سره بس کټ بشي ختم بشي نو صحیح طریقې سره لکه سړی چې یو کلاس کې ناشتي درس تاغه سکینه مخه ته کړه مجلونه پر پر رایلونو باندې رایلونه هغه د میز غوند رایلونه ملاویږي پلاستیک هغه رایلونه والي ځان لګ خرچه مو کوي مال مو لګوي لګا او هغه کړه مجلونه خولي خولي کړه مجلونه ملاویږي د بیاز والا په بازار کې هغه بیاز والا کړه مجلونه راوړي کوړه او هغه مخه ته کې دی ځان لا او کاپیان ځان ته پیدا کړي ريجستره خې ريجستره نو هغه کې چې دا درس لیکي دا اوس موږ خلاصو ویل پرونه نه کنه چې دا ټول تاسو لیکلي په خپل طریقې سره نو چې دا مولي کله کله نو ورسره ورسره قران تم ګوري نو وګوره په دې کې څه فائدې دي مخکې موږ دا ویلي دي نه به تنګيږي بعضی خلک وی ویره ټایم اوس لګو غت شوی دی نو موږ مجبور یو چې ټایم لګ موږ نه کله کله وګت شو لس 15 منټه شل منټه ځکه چې دا خو موږ نشو ویلې سبق نه نه خلاصيږي یو اول اول کې اول اول کې کسان نه وینو موږ لګ لګ نیم نیم ساعت څلويخ څلويخ منټه خیر موږ جلال آباد کې اول درس د 2 2 ساعتو شروع شروع کړو یعنی د جلال آباد کې چې موږ درس اول شروع کړو د 2 ساعتو درسو هغه کم وخت بيخي ونه خو برحد طریقه دار زموږ استاد چې اول اول کې څلويخ څلويخ منټه یا د سیډیر نه ډیر شي و غنټه سبق وخی نو به ورسته ورسته خامخا یو لسل منټه زیاتی بعضی مسلې دي چې هغه ربط کې بیانې سره خلاصې به او دا خلاصه چې نن نیمه نن ما ویل دا په کار چې پرون موږ خلاصه کړې وې خو پرون چې ما ټیم ته وکړل ټیم به خلاصو نو بهر حال قداب خلاصه به تاسو د کری ځان سره دا او آداب لګواورې پکې هغه به ځان سره ولي کوي خخستا ا غو دا خلاصه یا غایتونه نو په دې سره دا فائدہ به دا خبر مې کوله رښتیا چې په دې سره به څو فائدې تنګيږي بنا مونږ تاسو ته پته شته مونږ په دوره کې چې کله کال په کال دوره تب... د دوري کنه زمونږه یعنی دور کوو مونږه د تفسیر دور کوو مونږه تقریبا 500 ورځو کې یا څه کم 500 ورځو کې زموږ استاد دا ټول تفصیل هم دغه هم دغه سی بالکل لکه څنګه چې دا زله لګیایم کنه هم دغه سی تفصیلی دا دور کې دا نه چې کم یعنی صرف منډه ور کوي منډه نه هم دغه سی بالکل تفصیلی درس کیږي واغه درس د 500 ورځو یي پندوس ورځ ټول خلاصي روزانه زمونږ شپک شپک ساته زمونږ درسي 15 ساعته شپک ساته پورې زمونږ درسي نو موږ شپک شپک ساته تاسو ته پدشت شپک شپک ساته موږ کینو تنګي ګونه پاږي کې ولی چې کله ته د قران ادب کې لیکل کې باقاعده یو آیت مونږ لیکو یو یو آیت مونږ لیکو کنه چې ټیم ته کله وګورو نو نیم ټیم تیر شوی درې درې غنټې بعد چې دا وقفه نو نیمو نیم ټیم تیر شوی او چې بیا د هغې نه بعد تازه کینو او دسونه مدسونه وکړو نو بیا هغه درې ساعته دونه زر تیر شي سړی ته پته مونه لګیږي او چې سړی ناست یا کله پاس ګوري کله ټایم لګوري او کله موبایل راخلی او کله یو شي کوي کله بل شي کوي نو بس هغه به مړه دا خوري سخت کار دی او موږ مسلمان خو عادت شوی دي سست سختی برداشت کوي نه دنیا د پاره برداشت کوي دنیا د پاره څومره سختی ده پیدل پیدل مزل کوي سکول د پاره لري لري بسکول رواني پیدل حالکه دا نه وی چې ناجایز دي خو موږ وی چې دنیا د پر دومره تکلیف کینو کم از کم دونه احساس پیدا کا دین د پرم لګته او څه تکلیف ته کور کې تیار ناشته او د ته شروع شي ونی بجو ګنټه بعد یو شل 15 منټه د پاسه ختم شي اغه کوم چې د باز خلکو یې ټیم زیات شو اغه کوم باز خلک چې ما وی کنه اعتراض ډیر اسانه کار دی نو باز خلک به خبره وکړي چې را دا خو ولا زیاتې شروع کړي دا او ته زیاتې ښکاری نو زمونږ مسلمانان عادت شوی دي او چې بیا کینی یاره مسلمانان دنیا کې ډیر کمزوري دي او دا وی امام مهدی دی الله راولي امام مهدی دی الله راولي امام مهدی به راضي ته هم دغه سسته امام مهدی په ټول دنیا پتا کړی ته هم دغه بې ایمانه به پروت امام مهدی ځان له امتحان دی دا نه چې ته راضي او ته باغله ور خوشي نو لږ ځان کې چستی پیدا کړي او دا سستی ځان نه ختمه کړي نو لیکل به ځان سره کوي او خبرې بنه کوي درس کې درس په ټایم کې خوراکونه نه کوي دا نه چې ځان سره می ودانی مخې می مخې ته او چوینم پکې سکه او درسم پکې قران ته پکې زر کله کله احسان په قران باندې وکړي نظر مور واچي ودون احسان په قران باندې مکو خیر ده لکه صحیح احسان کوه بیا آداب آداب لحاظ کوه نو لیکل کوه تنګيږي بنا خاتنګيږي من خبره مې خو دې خوکیږي رانه تنګيږي بنا په لیکلو کې او بل چې کله ستاد ذهن سترګې غوګونه او لاسونه ټول بدن به په خپل میت کې پرابطه کوي نو په درس به خپويږي بیا په مسله به خپويږي او چې هم د سیناستي مسله ما نشي پوي دی هم د سیناستي اسمان لګوري نو سوچ به کړه لاړ شي اسمان طرف له یو بل طرف ته ولاړ شي نو په درس به ټول درس به وشي لیکن ته به پوه نشي په ټکی باندې چیرې دا څو ویل شو دا څه خبره پکې وشوه او کوم خلک چې لیکل کوي نو هغه په ګنټه او دوه ګنټو باندې نه پويږي او مسله باندې خصي پوه شي چې نن موږ څه وې نو چې کله درس خلاص شي نو تر هغه دانه چې درس خلاص نه یو بس منډي نه خپه طریقې سره هغه کوم سبق چې تا ویل دي هغه سبق باندې یو نظر تیر کا چې یاره نن ما کوم کوم سبق وې که آیاتونه مونږ ویلی نو آیاتونه باندې نظر واچوه د تکرار مونږ ځکه په یو کس دوه کسانو باندې کو درس نه بعد کاپي کې د کوم لیکل کړي نو پاره باندې یو نظر واچوه او بیا چې بل ټایم د ځان له مقرر کده سی یو بل ټایمي سحر ټایمي غرمه ټایمي هر ټایم هر ټایم چې وزګاري نو هغه خپل درس یاد کا دا نه چې بس یو ماخام راخلی نو بل ماخام پورې بس بیا لاس نه وروړي نه هغه به ورسته ټایم کې یاد کا اوس د امتحاناتو سلسله ان شاء الله شروع د پدای او طریقه موږ امید کوو چې په طریقه باندې کې دي شي تاسو باندې زور راشي او یا یا درمانیات کو سبق نو بل امتحان یې هغه وکول خیر سره دا ټول آداب دي د آداب ټول لحاظ کوي منګه د سورته انعام ټول خلاصو ویل ټیم نشته د لس 15 منټه پاتې دا کو آیتونه شروع کو دا آیتونه باسي او بنوي چی او به وګدم شور پسې نو ان شاء الله دا مخکې آیتونه چې کوم دي نیت خو میکړو چې ویو خو بس آداب پکې مینس کې راغ آداب باندې خبرې وکړي آدابو کې خزا آداب سر نه ووري ځه آداب چې کوم دي ټول نه اول اصلاح د نیت دی ښه دا موږ ټول د قران په شروع کې ویو نوی کسان د پاره اصلاح د نیت دی څه مطلب یعنی ته درس ته کینې نو په دین نیت بکینې چې زه د الله کتاب زده کوم بس په دین نیت بکینې دا نیت به دې نه چې ورګه دې بل تزانو خم چې را د پلانې خوم درس کې متکینی او ورګه زه د پلانې رضانو خمه چې زم ډېر خسړې ما تاسو ملګری ما په درس کې نه دا نیتونه ونه کوي یا ساتي ځکه چې که په دین نیتونو باندې کې راستې درسته نو اسې به عمل هم اسم کوي کنه ټیم اسم تاسو تیریږي خواري به اسم کوي لیکن هغه خواري به صفر کې ضربي الله به دغه اجر نه درکوي ولی بل د پاره د کړي نو چې بل د پاره د کړي نو هغه اجر الله نه ورکوي چاته او کته دې د پاره کړي چې الله مان رضا شي نو ان شاء الله الله به اجرم درکې او غټه فائدہ اجر خدای الله لاس کې دی راکې نه راکې خدای الله لاس کې دی کنه یو موږ کار نشته لري اصل شی چې موږ نیت کې باید وي چې موږ نیت کې دای چې یاره موږ دین خبر شو چې الله موږ لوي څه دا الله موږ ته وی څه اوس نن موږ را روانو زه یو زین را روانو ټیکسي کې ناستم نو یو لارې والا او دغه پیپسیانې پیپسیانې بار کړې وې ځان سره هغه وړلې نو پولیس والا وته ولاړو یو پیپسي ویر کړه نو ټیکسي والا پیپسي واغسته کنه نو ما ورته مې دا پیپسي چې واغه صدام حرامه ده د د لپاره ولی مې زکه دا حرامه ده غو نه وی ولی مې ولی زکه دا حرامه ده زکه چې مې دا پیپسي واغسته دی دا کوم چې د کوم وردی اغسته کنه اغسته دا دغه واغسته اصل کې مې اوس کما او ته تو درې ګو چې موږ یو بوتل موږ نه مراکا نو موږ تاسو به ما تر مې کې دي خیرات پنه تر کې چې دا خیرات شو صدقه شو خو ما تر هم د سینه راکې هم د سي مفتکه لکه دی پولیس ته جویر کړه نو بیا هغه وی ډرایور یره وی دا مسلمانان دا موږ په کومه لار روان یو نو باید دا اصل کې وجه دا ده چې موږ د الله د کتاب نه یو خبر موږ الله کتاب غټ کتاب موږ تر لګلې ده صرف د تلاوت کتاب د تلاوت کوا او صرف د دې کتاب د چکور جوړ شي ختم پکې وکا دکان جوړ شي نو ختم پکې وکا چني راټول کا او اخر کې بسکټ مسکټ پیوخره او زه مخمخه صرف قران دې د پاره پاتې شوی نور نور چې د قران از دکړه کته باندې څوک کوي اغم بد درمانه لګيږي اغم تعالی هغه کاری زیاته تخکر چې ډېر زیاته کوي او سړی توپ له څوک برابرې نو هغه تا باندې تا باندې بوج دی یو قسمه زیاته ته تخکاری او که یو کس دی قران نه واړی نو هغه به تعالی ډېر احسانمن طلب احسان خکاری دا هغه چې رخه دی چې لری کړم نو په دې نیت برازي چې د الله د کتاب نه خبر شم مسلمان يم په دې کتاب ایمان راوړې چې کم از کم دونه خبر شم چې د کتاب کې الله مال ویلي څه دي څو حکمونه ماته کړی نو ټول نه اول چې د نیتونه به اصلاح کوي په صحیح نیت به قران ته کې نه ان شاء الله په قران به پويږي او علم هم د قران ته ته حاصلېږي په غلط نیت چې کیناست نو علم علم نشته یاد ساتي ګوره په ترجمه به پوي شي په الذين او په قالو په قاله به پوه شي د څه معنا ده لیکن کوم چې هغه مغز دی هغه فهم دی چې بل ته ته ته هغه خبره باندې پویولې شي هغه شی به تا ته یعنی زړه کې به دې هغه شی نه پروته کله چې وسړی بل پوي کنه په خبره باندې دا غي د پر شرط دار چې اول دا غسړي په زړه کې هغه خبره پرته وي هغه د غزړه په خبره مطمئني پوي په هغه باندې سری په خلاصي نو هغه بل بیا خپوي ولې شي په مسله باندې او کله چې دا سر نه خلاص په خپل نو هغه بل لبم کله یو غرولي او کله بل غرولي کله به یو زیلزي او کله بل زیلزي او کوم چې وته ناست هغه به وی منه د خو پوی ګونه په سره وبېخي نو دا نیت اصلاح ده اول کې شرط ده دویم نمبر کې موږ چې ادب بیانونو هغه عظمت د قران کریم ده عظمت د قران کریم دا ده لکه تاسو چې نه کوئ دا بازي بازي عظمت د قران کریم دا ده چې ستا په ذهن کې به د قران اهمیت او د قران درجه د قران هغه زه هغه به د هر څه نه زیاتی غم نه باید ستاسو لپاره قران ډیر اهمي د خادای نه ستاسو لپاره قران باید ډیر اهمي باج خلک زما ما تکسره میسج وکړي زه خو ته وته ویم چې زه صحیح دنو یرا غزي کې و خادي و ال تلاړو ما پلان کیږي کې غم نو غم به چته په لوري مازیګر لاړ شه غم لا دعا وکبي ته ما خام ځان لبیر تر اورسه درس لا سحر ټیم کې لاړ شه نو ته شاته اوس شپه کې اوس ټول شپه وسره ناستې دعاګانې وسره کې یو کور کې وشي الله دې موږ ساتي دا غینه ناغه خو ځا نه نه رغیږي کنه یو د کلی گاوند او د خپل خپلوانو دي ناغه بل ټایم کې لاړ شه او د الله د آیتونو ځان مو محرومه کوا یو آیت چې د نه پاتې شي نو دا ګویا کې تانه ارس لاړه د د سوچ کوا ځان سره چې یو آیت د نه پاتې شي ځکه بیا به تاسو موقع ملاويږي یا نه ملاويږي چې تا آیت بیا واوري ژوندم پته نه لګي کې دې شي مړ شي او کې دې شي بیا ته درس ته بيخي دونه مصروف شي دنیا کې یا د سیوزی ته لاړ شي چې بدل ته درس ته ناس ته وتاله بیا چانس نه بیا نو غایت ختانه لاړو هغه اصل شیخ ختانه لاړو استاد بقا شي چې استاد فائدې شي چې خدانه لاړو سیده یو دوا دی وکړم ته هغه بن خوشاله شي دوا مال وکړه نو بل ټیمونه مقرر کړي مازیګر کې نو بعضی کسانو یې زمونږ ناشته ده کاروباري ناشته ده مونږ یو چا سره کینو درس ټیم کې ناشته کوي د شپې اته و نیو بجې دومره په دنیا مې نه چې ټول ورځ خو پرې دا شپې تاسو د کاروبار خبرې کوي حالکه شریعت مسله دسه ده چې ما خام شینو باید هر سړی کورونو دراشي او چې کله ماسوتن مونږ وشي نو باید سړی ود شي ماسوتن مونږ د پس ویخ پاتې کېدل اسې وسه دا ګناه ده ښه هغه ګناګاریږي ا د دین کار د پاره پاتې کېدې شي دینی چې یو کاری درسي فرض کای مونږي یا بل کوم د کاری چې هغه دینی وي شرعي کاری نو هغه لپاره ویخ پاتې کېدای شي نو د هغه مثلا نو ته پکې کاروبارونه کوي د شپې دا کومه دا دینه ثابتېږي چې د د سړي په وړ کې عظمت نشته د قران د د سړي په وړ کې عظمت ته د غم او د خادیو او د کاروبارونو چې د شپې کې دونه په دنیا مین دي د ورځې کوي د ارسه عظمت د قران کریم دی ته ویل کیږي چې تاسو په وړ کې به د هر څه زیات اهمیت د قرآني اهم بستا د پر قرآني بلې چیز له بدون لومړیتوب نه ورکوي لکه څومره چې به قران لور کې درس نو بعض خلک د خوب د وجنه نشي کې ناستلې ویره خوب دغه دغه ټایم کې نو خوب د وجنه پاتې نو مختلف طریقې دي کنه چې سړی ځان پاتې کوي او بعض خلک د یو وسره منن ملګری راغ ملګرو سره منن ملمانه راغ د سره منن دا سړی دا د سره د قران عظمت نشته رخه او چا چې د قران عظمت نه دا سړی موږ سره ټینګ نشي پاتې کېدلی یو زموږ درس دومره یعنی په په داسې یو طریقه باندې ده چې هغه هغه کې لږ سختی ده موږ سختی کوو په خپل درس کې موږ دا نه وی چې موږ ته کسان زیات شي او ډیر کسان دې موږ ته کینی په هغه مو خوشاله ونه موږ وی لږ کسان دې کینی خو تکړه کسان دې کینی موږ سره چې ځان پوي کې په قران باندې غاړه موږ خلاص شي او دا غوي غاړه خلاص شي هغه عملو کې باقاعده او موږ سره په دې کې ملګرتیاو کې چې مخکې موږ دا مسله خلکو ته وخیو دا قران مخکې مخ خلکو ته بیان کو نورمه دا جهالتونه چې په دې معاشره کې دي خلک په دې بدبختیو کې اخته دي چې دا خلک د بدبختیو نه راوځي موږ د څه کسان غواړو چې موږ سره ملګری شي دا نه چې بس راشي او ختم شي په دې وجه باندې موږ سختی کوو په خپل درس کې اصول به دا منې اول کې موږ ویل دا اصول باندې کڅوک موږ سره درس کوي دا کوم اصول چې زموږ دي نو بس خره اغلاست او که په دې په دې اصول باندې تنګيږي خپکیږي نو بس همداسې خپه خده همداسې تنگ خده عظمت د قران کریم د قران هغه عظمت د قران هغه بډایي لوی هغه تاسو پرونه کې باید موجود وي د هر څه نه زیات تاسو په ذهن کې د زړه کې د قران اهمیت او دریم نمبر کې ادب خو تقریبا ما بیان کړ دریم او څلورم چې درسګه کې دنه آداب دي درس کله شروع کیږي کنه دا خو موږ اوس انلاین اول درس ته موږ نور کله مخامخ درس کوو شاګردان مخامخ ناشتي خو انلاین پکې بس سیستم د برابر شو سه او آینده ان شاء الله انلاین تمنیت نشته چې انلاین درسونه زه وکم ځکه انلاین درسونه کې ډېر زړه خوراک دی نو درسګاه ته چې کله شاګرد راځي هغه سره باید خپل قران مجیدی بیاض والا خپل کاپی ور سره ريجستره دا کاپی نه چې هغه وړه وړه کاپیان لیکنو ځان سره شل دیرش کاپی جمع کینه غټ کاپ ريجستره والے هغه کې باقاعده لیکل کوي او خبرې بنه کوي مینس کې تکیاګانې بنوي چې مریض نه مریض خیر دی دا ټول آداب د درسګه کې د آداب دي او بیا درس نه ورسته کوم آداب دي نو هغه دادي چې درس به زده کې باقاعده او بل ته بیانې بل ته بیانولو کې خیز دکېږي نو با موږ زور کوو باز حسن یریږي وير دا موږ بل ته څنګه بیان کوو په خپل اوسه پورې نه یو ناست او خپل اوسه پورې موږ نه پویګو نو ته پوه شي په دې طریقه معنی چې ته بل ته بیان کې نو دا د درس آداب دي ټول څلور پنځه د آداب موږ بیانو د دې آداب لحاظ وکوي نو ان شاء الله داس به تاسو لپاره اسانه او علم به تاسو ته الله زړه کې اچي په خبر به پويږي په مسله به پويږي او کله دې آداب لحاظ نه کوي ځان نه ځان نه چې د طریقې تجربه کوي نو یا تاسو بس د قران د علم نه محروم شئ دا خبره ان شاء الله نور سبق بچی دی بیا د خالی د یک شنبه ورځ باندې خا د خالی ورځ باندې زمونږ هفتوار درسي د نیوي کسان د باره وېما زمونږ هفتوار درسي یې مونږه هفته کې یو ورځ د سر نه مونږه سبق شروع کړی دی او هغه سبق زمونږ را رسیدلې دی سوره بقره تقریبا سوره بقره مونږه 219 دغه څه شاو خوایتون تر رسیدلی یو 219 کې 25 شاو خاله نو یو ورځ چې زمونږ هغه درسي همدسي درسي همدسي آداب دا غیم دي لیکل به کوي باقاعده په کاپیو کې او په قران مجید کې به چې کله د قران مجید کې به تر ترجمه غ ټیم کې لیکي چې کله درس خلاص شي درس دوران کې به صرف کاپیانو کې هغه تفصیل لیکي چې کله درس خلاص شي یعنی زه درس خلاص کوم او سر نه تکرار شروع کوم نو تاسو به کاپیانه بند کړئ او هغه آیاتونه لیکل به شروع کړئ ترجمه د قران مجید د لاندې او بیا چې بل کم کم کس تکرار کوي نو بیا چې کوم کټکه د نه پاتې شوی نو هغه کې به ولیکي نو که بیان تاسو کوم ټکه پاتې شي نو ماته یو میسج کوی خیر دی درس نه بعد چې موږ دغه آیت پاتې شو موږ دغه ټکه پاتې شو د دې څه معنا ده زه به تاسو ته بیا وایم ان شاء الله نو هفتوار درس هم دغه آداب دي هم دغه شی دی هفتوار درس کې باج خلکو دا طریقې زده کړې چې تش قران مخې ته یې او کاپیانو کې لیکل نه کوي هفتوار درس زموږ غصې درس ته دغه هم دغه آداب دي او نور ورځو کې مونږه جمعې ورځ باندې رخصت یو بس دغه زمون آداب دي دعا وکړه الله دې مونږ له